کچر دا زمانہ کافی کیږي نو تعالی به در کوما ځنه علما چې کوم د فرضي صدقې او د زکات او نظر هغه مو یا خاون لور کول شي دا د دې نه شي احناف دا حمل کې په نفلي باندې دې ان شاء الله چې نفلي او خاون له سره ورکو نه به ورو کو رو او بیا کوم ترازي نو ورته یې تلل شي چې دا نفلي تعالی در کول شي مکنه دا بزبل ځای کې ورکوما دفتر لذي دې هم دفتر لذي یو ما هغه ته صلاح کوي ته چوری راوړې دوی دې بوجي دې ډوړا راوړې پټای شي کوو دا مطلب دی نه دی زنانا پیسې غټل داغي خپل کور کې ځان لري چې دا کې مداشي نه تا خو بيجي دې کړ دې عبد الله ته وی ما تاسو خپل دې دا فن طلبتو زللما فاذا امراه من الانصار چې ګورما یو خدای د انصارونو به باب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازې باندې ناستلا حاجتی حاجتوا دغه کار او زما کار یو ما هم دغه تپوس کو چې خاون له نفسي صدقه صدقه ورکول شم کنه هغه هم دغه تپوس کو عبد الله مسعود اکثر عقیده دا دا چې غیب دا نه دی وی تو تو نه چې موږ څوک یو او د نبی رسول الله د دروازې په خوا کې خبرې کیږي او په حیاتي دنیوي حقيقي حسي سره حیات دی لیکن نبی اسلام دا غي خبره ترې نه وی چې وفات سره خبره دې څنګه وری هغه چې وته لا تخبر نو تخبر مور کوا او دلته چې دی ورکی نو دغه نه دی ویلی خو تاسو ته شوه دی نو مجبور شوه دی نبی اسلام تاسو کې نو په دې باندې خبر ورکول لازم دی نو خبر ورکړی خبره پې نه دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران سیمه څه شو ده لکه قیرات نصف دارک ته وي او دارک چې ده نو دا د درهم شپږم حصہ ده نو قیرات چې ده نو دا دولسم حصہ ده دولس انی روپۍ کې دولس انی هغه دولسمه هنه چې ده هغه قیرات کې قیرات ته خبر دی والسحر دا خو رحم شو خپلولی خپلولی تو کون ماریا ام ابراهیم ابن رسول الله دنو دا د دینوا ما ماګان میوم دی او خرانه میوم دا ما ماګان میدا دی چې زما نیا چې دی حاضر رضی الله تعالی هغه د دینه دا سبحان الله په دې وعن ابي هريره رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه زبر لندوم دی لره په لندوالي دي سره بوټي ته چې اوبه نه چای ګرمه کې اوچیږي نو د بوټي ځان له اوبه دي خو د خپل ولای ځان له اوبه دي نو په هغه اوبو سره به نن ساتم یعنی خیال به ساتم صعب الواد بلال یا البلال الماء ومان الحديث تصل وشبه قطيعه بالحراره اے اے وعن ابي عبد وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا خارا وی غیر سر صفت کاشفه اور پټی وی نه یقول ان آل بني فلان ليسوا باوليائي دا زما اولیاء نه انما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن رحم لهم رحم الذي ما ترخل ولد ابو اللهاب بلال يا اسمي ته طلاق کا فابیتو فاتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له نبی اسلام ته وی چې دا واسي زه خپل وی ته واما فقال النبي صلی الله علیه وسلم طلق طلاق کچ بلار ته وی کنه انت د نبی رسول الله والسلام امر وکړ یو ځای شو د نبی رسول الله والسلام فکر سوچ یو ځای شو دلته دا نه دا چې تاسو پلان راته خو طلاق کا واره د پلان دی یا مو نو سوچ کاو فکر کاو واره څو څو فکر کول ته نبی اسلام کی تصدیق او کو معلومی کی چې دا څه نقصان او ځکه یو چې پلار خبره دې نه راو مانه پړی وي لا نو ته حکم کوي نو بس طلاق کا بل بدل الله دې شاپور شیخ قرآن رحم الله ما خپل شاګرد ټلیفون کو خزه دې ملخه د خدمت لګي ما چې ورکه تنا په طلاق ور ورکو دې بل خزه وکړه خو بچو له الله ورته سم خدمت دا به تر خدمت لګي قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار قال تعالى وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وعن ابي بكر بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وشهادت الزور فما زال يكررها بس دا وی وی وی وی حتا قلنا ليته سكتا هرمان چې نبی اسلام چپ شولې ځکه سخت تکلیف ته وتا دک وی الا وقول الزور الا وشهادت الزور الا وقول الزور الا وشهادت الزور باب سره تعلق دی وقوف الوالدين منع ماناو منع ما وجب علی ہاتھ طلب ما لیسا لہو ووعد البنات معناه دفنهن في الحياة وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه خبر او غبل تجزمك فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته بي بي سي كما داخليلا وای هو وفي الباب احاديث سبقت في الباب قبله كحديث واخطو قبله هو قبله كحديث واخطو واخطو من قطعني وای وحديث من قطعني قضاء الله وای باب دې په بیان د فضیلت د احسان کی اصدقاء الاب د پلار د دوستانو سره ول ام د مور د دوستانو ول اقارب د خپلوانو ول زوجه او سائر من استاد خپل خپل دې استاد زوجي خپل دې وسائر ما يندب اقراب او ټول هغه خلک چې اقراب مستحب ابن عمر سی وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابر البر اي يصل الرجل ود ابي دا په نیکو کې اوچت نیکی دا چې سړی د خپل پلار کې د دوستانه برحال ساتي برقرار ساتي وایا وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب یو باندچی یو سړی د باندچا نه ملاو شو د ابن عمر سره به طریق مکه فسلم علی عبد الله ابن ابن عمر د په سلام او چو حمله علی حمار اي په خر سور کو کان يرکبو دی او په سره د اوپر دی کو د بدن سره دو سره لوړل بوتل دی اوخ او خر چې په اوخ بسره شخر باندې چې خر بسره شي اوخ باندې چا ابن عمر سره سبحان الله پڑھیے رستنی حدیث تشریح دے بات یعنی دا تشریح شو دے بچ کلا مکی ته د مدینه نه کان لو حمار یتروح علی طاغ به راحت حاصلو زکه په اوخ بار برج سوري خر باندې کته کړه کله خپل دې مکوړې دې خوندو کی خوند به حاصلو راحت به حاصلو اشدد بیا راسك فرد في پیوتړه فقال له بعض اصحابي غفر الله لك اعطيت هذا الاعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامه كنت تشد بها راسك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر کامل نیکی ان یصل الرجل اهل ود ابي اهل ود ابي لوی نیکی دادا چې سره د خپل پلار کې د خپل ولی اوپالي بعد ان ولیا پس دا نه چې پلار یې مرشي چې پلار دې مرشو نو د پلار دوستان بساتي نبی اسلامي دا اوچت نیکی دا وایا هو وعن ابي اسيد مالك بن ربيعه الصفا رضي الله عنه قال څه دې کې کاش چې مور پلان سره کوم فقال نعم وی او الصلاه علیهما اغه ته دعا کول والاستغفار لهما اغه له بخنه غفتل وانفاذ عهدهما من بعدهما او دا غي چې نو چې چا سره په دنیا کې لوټ کړو هغه مرش لو دې نه دی پورا کړي هغه لوز ولا پورا کا څه نه کړی کې کړو نو هغه سړی تبل سړی وی وی دا نسای دی زما زوی لراکا هغه پلار یې مړ شو چې څو وخت تیر شو هغه کاکا لاړو او دا جینې پلار ته وی چې پلار خو دې مړ شو خو ستا پلار ماته ویل چې دا به تار دا کوم تازوی دا وی چې زما پلار ویل نو بس حالت در کوم ورکړی دا نه کیږي و انفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل او خپل ولی پال التي لا توصل الا بهما او خپل ولی چې د مور او پلار خپل ولی و اکرام صدیق ما د مور او پلار د دوستانو اکرام دا هم دغه سره نه کیدا ال تعالی وای تعالی خوشاله کی پڑھیے ما غیرت عائشہ زما چتا خدیجه خو خدیجه وا کنه خدیجه خو خدیجه وا زکه د صح وخت ملګری وا وکانت وکان لی منا ولد زما بچی دا غیر شیری صرف ابراهیم د ماری قبطین نو ټول بچی چې زنا د خدیجه تل کبرا را شیری حالانکه نبی اسلام چې سره وعده کړی دی نبی اسلام 15 تو کالو هغه د صلیح تو کالو وا صلیح تو کالو دا خو جوړ حاله د خویلې د لور او د خدیجی خور رالا راغه تر یاد شنو خوشاله شو اخینه وا فرتاحا او بعضو کې فرتاع دي اهتم بي غمجن شو غمجن شو وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى في سفر او انصار زما د پیغمبر سره خکړی دي ما د هغه نه قص کړی دي چې ما ته د مدینی ار سړې نه لایي ګل زبر خدمت کوم په خبره پیل شي کشری را نه خو د نبی رسول الله تا مشرانو زمونږ د پیغمبر سره خکړی دي مزب ما دا قص کړی دي سوګن نه کړی چې د مدینی والو چا سره ملایي ګل سره حکم ځکه د صاحب سبحان الله الله اصحاب احد منهم الا خدمته الا الله